دغه لیک د قندهار د طب پوهنځی څخه لایق خان صابر او میوند را لېږلی د سلامونو څخه وروسته دوی پوښتنه کوي چې صاحب ترتیب چاته وایي که د یو سړي نه لمونځ قضا شي په هغه وخت کې قضا رانه وړي د یو یا دوو لمنځونو څخه وروسته یې ادا راوړي دا دوه تېر شوي لمنځونه یې څنګه کېږي بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرات صاحب ترتیب و هغه چاته وایي چې شپږ قضایي لمنځونه د ده پر ذمه نه وي یعنې پنځه څلور یو دوه مثلا دغسې لمنځونه چې تر شپږ راکم وي دغه لمنځونه که د چا په ذمه پاته وه نو د ده هغه ادایي لمونځ جواز نه لري تر څو چې دا قضایي لمونځونه ګرد را ونه ګرځي اما په دې شرط که دغه قضایي لمونځونه د ده په یاد وه دا یې یو وخت هم پراخه و مثلا د دوه لمنځونه یې هم تر شپږ رادون دي یعنې کم دي دا درې شرطه غواړي او که داسې وي چې شپږ لمونځه اته لمونځه لس لمونځونه یو کال لمونځونه د ده په ذمه کې دي د دې هغه سړي ترتیب ساقط دی هغه ادا د لمانځه یې سیي ده که څه هغه قضایي لمونځونه د ده په یاد وي چې را باندې دي وخت هم هر څو پراخه وي ادا یې سیي کېږي ولې دغه ادا چې نه سیي کېږي حضراتو دا په دې شرط چې لمونځونه پنځه یا څلور یا دوه و درې ویې وي او که لمونځونه ډېر سوه پښتانه چې وایي پور تر سل تېر سي وایي وچه مه خوره د ده لمونځونه چې د کال لمونځونه دي دوه کاله یې ټکی نه دی کړی ترتیب د مابینه تللی دی خپل ادایي لمونځونه دې حتما کوي په خپل وخت کې د قضا دپاره چې هر وخت پیدا کاوه هغه قضایي لمونځونه به راګرځي او دغه سړی چې مثلا د د سهار لمونځ نه دی کړی ماپښین لمونځ یې نه دی کړی مازدیګر وخت د لمانځه راغی نو که چیرې فرضاً د غدوه لمونځ د ده په یاد وه د مازدیګر لمونځ یې باطل دی هغه نسی کیږي یو پلا به د سهار دوه رکاته فرض را وګرځي بیا به د ماپښین هغه څلور رکاته فرض را وګرځي بیا به هغه خپل د مازدیګر لمونځ په مازدیګر کې وکړي جماعت که تیریږي کنه د جماعت مراعت به دا سړی حتما نه کوي او که داسې وو چې قضایي لمونځونه د ده ییر وه ترتیب ساقط دی هغه ادا سید یا وخت داسې تنګ راغی چې هلته لمر او غر سره ورغی که دی هغه قضایي لمونځونه کوي دا وقتي لمونځ یې فوتیږي حضراتو په دغه ځای کې هم دا ترتیب د مابینجي هغه قضایي لمونځ خو هغسې قضا دی دغه ادایي لمونځ نه قضا کوي خپله ادا دې وکړي او یا لمونځونه تېر سوه معنا تر هغه پنځه تېر سوه شپږ یا او اته وه ترتیب ساقط دی په دا درې ځای کې ترتیب ساقطېږي چې دا فوائد لمونځونه قضایي لمونځونه دا شپږ یا بالا تر شپږ وي او دا غرنګه یا وقت تنګ وي او یا دته نسیانه پېښه شي ادائی المنز کیا قضائی ایر دی حتی که پر ادائی المنز ولاړو د امام سره ولاړو اما قضائی ورفات سو که دا وقت د نفلو د امام سره دغه ادائی المنز وکی بیا به هغه قضائی را وګرځي تر هغه وروسته به دا خپل فرض بیا دوه مدرجه کی که صاحب ترتیب وو والسلام